د مجاهد په غوږ کې د ګنګوسې دغه ګړه په اصل کې د لجنة العامة المشرفة حفظها الله هغه خبرتیا ده چې د اسلامي دولت مجاهدینو ته یې د فیصلې او نورو ته د رسولو نه مخکې کره کول تر عنوان لاندې خپره کړې وه. اوس یې درته زه د مجاهد په غوږ کې ګنګوسې د لنډ په خپرونه کې وړاندې کوم، په دې هیله چې تر پایه راسره مله پاتې شئ. په یو شمېر وروڼو کې دا کمزوري ده، اګر چې الحمدالله دغه ډول وروڼه ډېر کم دي. چې هغوی د یوې پېښې په اړه په تېزۍ سره په خلکو او پېښو پرېکړه کوي، د خبرې د کره کتنې، حقیقت پېژندنې او د یوې موضوع د هر اړخیزو څېړنو نه مخکې یې په تادۍ سره نورو ته نقل کوي. د دغې کمزورۍ نه درواغ، ظلم، بهتان، تهمت او جګړې رامنځته شي. په نتیجه کې د مجاهدینو تر منځ ایماني ورورولي کمزورې شي، صله رحمي ختمه شي، د اختلاف چاود پراخه شي، چې بالاخره نتیجه یې ناکامي او شکست شي، نعوذ بالله. لهذا چې ټول ورونو کامران دي که عسکر دا لازمه ده چې د یوې اوازې، خبر، مسئلې او شکایت په اړه پوره تحقیق، تحقیق او ارزونه وکړي او بیا پرې فیصله وکړي یا یې مخکې نورو ته وړاندې کړي، ځکه د یو خبر په اړه پوره تحقیق او د نشر نه مخکې د هغه د پوره څرنګوالي په حق کې قرآن کریم ډېر دلایل وړاندې کړي، الله تعالی فرمایي. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا ژباړه، ته د هغه څه تابعداري مه کوه چې ته یې په اړه معلومات نه لرې، ځکه غوږونه، سترګې او زړه له دغه ټولو نه به پوښتنه کېدای شي. امام ابن کثیر رحمه الله وایي، د یو څیز په اړه داسې مه وایه چې ما لیدلی دی او تا نه وي لیدلی، یا ما واورېده او تا نه وي اورېدلی، ما ته معلوم دی او تا ته نه وي معلوم، ځکه الله تعالی ستا نه د دغو ټولو خبرو پوښتنه کوي، ځکه الله تعالی موږ ته په خپلو ویناوو کې د انصاف امر کړی، فرمایي. ځکه ستا د ناخوښه انسان په اړه کږه خبره کول هم ظلم دی چې حرام بلل کېږي. بله خبره دا ده چې په چا فیصله کول یا د چا خبره نقل کول د ګواهۍ په څېر ده، نو واجب ده چې بې طرفي په کې وشي او حقیقت ولري، الله تعالی فرمایي، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم، انا الا تعدلو امام طبري رحمه الله وايي، الله تعالی په دې ایات کښې په الله تعالی او په رسول صلی الله علیه وسلم ایمان لرونکو ته فرمايي چې ستاسو د صفاتو او غوره اخلاقو نه دې دا خبره هم وي چې تاسو د الله تعالی لپاره د خپلو دوستانو او دښمنانو په اړه د انصاف په ګواهۍ قایم واوسئ او تاسو په خپلو کارونو او فیصلو کښې ظلم مه کوئ او چېرته مو د یو قوم سره دښمني دې ته اړ نه کړي چې د هغوی په اړه په فیصلو او خبرو کښې د انصاف نه لاس واخلئ او چېرته د دغه دښمنۍ په وجه تاسو ظلم پیل نه کړئ. د یو خبر په اړه د تحقیق او څېړنې مراحل، ټول وروڼه باید په دې پوه شي چې د یو خبر یا واقعې په اړه د تحقیق او باوري کېدو له پاره درې مرحلې دي او دا لازمه ده چې دغه مراحل د هر خبر په اړه موږ پوره کړو کوم چې په لاندې ډول دي. لومړی، د خبر یا واقعې د رښتیا والي په اړه باوري کېدل، دا هغه وخت کېږي چې د خبرې اصل وپېژندل شي چې د واقعې حقیقت څه دی. ځکه ډېر ځل خبره اصلاً دروغ وي چې په اړه یې د فیصلې کولو نه مخکې رد کول لازم وي. دویم، د خبرې د څرنګوالي او واقعې د وضاحت په اړه تحقیق کول، ځکه کله د خبرې یو واقعي اصل رښتیا وي، خو موږ ته یې تفصیلات په اصلي شکل نه وي نقل شوي، چې له دغه ځایه بیا پروپاګنډې او تاویلې ماویلې پیل شي. درېیم، د خبرې د راوړونکي، ورور، د ذکاوت، ځیرکتوب او پوهې په اړه تحقیق. کول، ځکه کله نا کله یې ورور واقعه په اصل کې صحیح را نقل کړې وي، تفسیر یې هم دقیق وي، خو د ده ذهني کیفیت کمزوری وي، په صحیح توګه اخیستل نه شي کولی، نو د خبرې په اړه د صحیح مقصد نه خطا شي، بیا بل ته هم خپل دغه غلط فهم ور ورسوي او همدا شان غلطه خبره خپره شي. په هر هغه ورور چې د الله تعالی نه وېرېږي، لازم دي چې د دغو درې مراحلو خیال وساتي. او هېڅ یو خبر تر هغې نقل نه کړي تر څو په کې د دغو مراحلو نه مطمئن شي. کسبي دروغ، کله نا کله یو ورور د خبرې په اړه پوره تحقیق ونه کړي او نه ترې ځان مطمئن کړي چې په دې سره په درواغو کې واقع شي نو کسبي درواغ څه ته وایي؟ ابن حجر رحمه الله وایي، درواغ د یو شي په اړه د حقیقت پر خلاف خبر ورکولو ته وایي، برابره ده که دغه کار په قصد سره وي او که په خطا سره. همدارنګه امام نووي رحمه الله وايي، دا د اهل سنت مذهب دی چې درواغ د یو شي په اړه د هغه د حقیقت پر خلاف خبر ورکولو ته وايي، که د قصده وي او که د ناپوهۍ په وجه وي. له دې ځایه درواغ په دوه ډوله وېشل شوي دي، ذاتي درواغ، دا هغه دي چې انسان قصداً د حقیقت پر خلاف خبره کوي، قصدي درواغ، د د دغې ویونکې قصداً درواغ نه وایي، لیکن د خبرې په بې تحقیقه نقل کې ده ته د درواغو برخه خامخا رسېږي چې د دې قسم خلکو په باره کې الله تعالی فرمایي. کله چې تاسو اړوله راړوله دغه خبره په خپلو ژبو او تاسو په خوله هغه خبره کوله چې ستاسو پرې هېڅ علم نه وو او تاسو دغه یعنې درواغ سپک ګڼل حال دا چې دا د الله تعالی په نزد ډېره لویه خبره ده. په دغه ایت کښې په عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د درواغژن تهمت خبرې ته اشاره ده. چې بعضې خلکو په تېزۍ سره د هغې نشر کول پیل کړل، ته به وایې چې په ژبه یې اورېدل کړي، نه په غوږونو. ابن ابي حاتم رحمه الله په خپل تفسیر کښې داسې وایي، د سعید بن جبیر رحمه الله نه د دغه جملې په باره کښې داسې نقل دي، کله چې خلکو د عائشې رضی الله تعالی عنها په اړه خبرې پیل کړې، بعضې خلکو به ویل ما د فلاني نه اورېدلي چې داسې یې ویل، بل به وي ویل چې نه داسې داسې شوي دي، نو الله تعالی وفرمایل چې د یو بل نه یې په ژبه نقل کوي، بیا الله تعالی وفرمایل، بافواهکم چې تاسو په خپلو خولو د قذف یعنې تهمت خبرې کوئ او په دې هېڅ علم نه لرئ چې ایا دغه تهمت حقیقت لري او که نه. د خبرو د نقل کوونکو ډولونه، وروره! خبرې نقل کوونکي خلک ډېر ډولونه لري، یو په کې هغه څوک دی چې د نصیحت اراده لري چې باید دغه شرطونه په کې وي، لومړی نېک نیت، دویم رښتینولي، او درېیم ځپ یعنې کره کول، کله چې یې اورې هم باید کره یې واورې، چې کله یې بل ته وایې هم باید په همدغه شان کره یې نقل کړې، لکه چې محدثینو د حدیث د نقل لپاره دغه شرط مقرر کړی دی. څلورم، هغه چا ته مخامخ خبره کول چې د هغه د نصیحت اراده وي، ځکه په یوه مسلمان د بل حق دی چې خیر خواهي یې ولټوي او نصیحت ورته وکړي، خو کله چې هغه ته خبره نه کوي او د بل چا په مخکې یې ذکر کوي، نو داسې معلومېږي چې دغه نصیحت نه، بلکې غیبت او دغه سړی راوړه صفات هم مشهورول دي. کله چې دغه شرطونه پوره نه شي نو بیا دغه خبر نقل کوونکی د غلطو خبرونو نقل کوونکی دی چې دغه بیا په لاندې ډول دي، لومړی، یا به په کوم مسلمان پورې تهمت تړونکی وي، داسې خبرې به کوي چې په مسلمان کې به نه وي چې د ده په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، چا چې د یو مؤمن په باره کې داسې خبره وکړه چې په هغه کې نه وه نو الله تعالی به یې په یعنې چې د جهنم د کنده نه یوه کنده ده، چېرته چې د جهنمیانو وینې زرې جمع کېږي، دغه ځای کې به یې تر هغې ووسوي تر څو دغه خبرې نه وي نه د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړي دویم او یا به دغه انسان بهتان تړونکی وي د چا په باره کې چې الله تعالی فرمایي، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا. ابن کثیر رحمه الله د آیت په اړه داسې وایي، دا خلک د مؤمنانو په باره کې هغه خبرې کوي چې هغوی ترې داسې بېزاره دي چې نه پرې پوه دي او نه یې کړي دي. دا ډېر لوی بهتان دی چې په یو مؤمن د بهتان او نقصان په شکل داسې څه وتړل شي چې په هغه کې نه وي. او یا به دغه انسان چغلګر وي چې یو مسلمان به په بل ور اچوي. رسول الله صلی الله فرمایي، جنت ته به چغلګر انسان داخل نه شي. یو نصیحت او پای، مجاهده وروره! کله چې په خپل مسلمان ورور کې څه وګوري یا یې په اړه واورې نو په فیصله او امر یا بل چا ته په نقل کولو کې تېزي مه کوه، بلکې ښه صبر وکړه چې درته پوره ثابته شي او بیا هم خیرخواه اوسه، رښتیا وایه، دقیق او منصف جوړ شه او خپله ټوله معامله د خپل رب تعالی لپاره کوه. پام کوه چې د ظلم، درواغ، چغلي، بهتان او نورې بد اخلاقۍ سره عادي نه شې، کوم چې ستا د شان او جامو سره نه ښايي. قدرمنو اورېدونکو! دا وه د مجاهد په غوږ کې ګنګوسۍ د لړۍ دویمه خپرونه، په دې هیله چې درانه او قدرمن مؤمنین او په ځانګړي ډول مجاهدین یې په خپل ژوند کې عملي کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو د موسل د جګړې د دریم اونۍ د معلوماتو سره سره درته نور خبرونه هم لرو ملتیا مو وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم د موصل د جګړې درېیمه اوونۍ هم په داسې حال کې تېره شوه چې د نړیوال کفري اېتلاف شور په پیل کې دا په ډاګه کوله چې ګوندې د احزابو دا لښکرې به د موصل څخه مجاهدین د خاشاکو په څېر پورته کړي او په ټول موصل به په څو ورځو کې خواره شي خو د الله رب العزت په نصرت سرشاره مجاهدینو د ټولې نړۍ څخه د راټولو شویو لښکرو د سېلاب په وړاندې د فولادي کمرونو په څېر خپلې سینې سپر کړې او لله الحمد الله رب العزت په عظیم نصرت د موصل د جګړې درېیمه اوونۍ هم په داسې حال کې تېرېږي چې نړیوال کفري ایتلاف هېڅ ډول پرمختګ نه دی کړی او د هرې ورځې په تېرېدو سره درنه مرګ ژوبله وراوړي او د اسلامي خلافت مجاهدینو ته پراخه وسلې او مهمات ترېنه په غنیمت پاتې کېږي. د کفر په چوپړ بوختې رسنۍ او د کافرو په بریا خوشالي کوونډ ژورنالستان اوس هم په واس کومي د کفر د بریا درواغجنې ډنډورې غږوي او داسې فکر کوي چې ګوندې د درواغو دا تش او پوچ تبلیغات به ګوندې رښتیا کافرو ته بریا ورپه برخه کړي د دغه رسنیو له ډلې په خراسان کښې ځیني هم داسې دي چې د اسلامي خلافت سره دښمنۍ ته یې پښه ملا تړلې خو لرې نه ده چې د الله په عظیم فضل به دوی ډېر ژر د خپلو اعمالو سزا وڅکي او ژر به انشاالله چې په همدې ژورنالستانو چې د کفر بریا ته چکې ووهي ډېر ژر به یې میندې په ویر خپل مخونه ووهي انشاالله. درنو اورېدونکو راځئ د موصل د جګړې د درېیمې اونۍ او نژدې تېرو ورځو په اړه لنډ معلومات واورئ چې د دې غربپالو رسنیو د درواغو څېره درته لا ښه په ډاګه شي. د موصل د جګړې تېره اونۍ په داسې حال کې پوره کېږي چې دښمن ګڼ شمېر عسکر له لاسه ورکړي، وسایط یې ویجاړ او په منځ کې یې وېره او ستړیا په ډېرېدو ده او ژر ده چې شاګانې واړوي او وتښتي خو دا ځل به انشاالله په تېښته هم د خلاصون لار ونه مومي. په تېره اونۍ کې د موصل په جګړو کې یوازې نهه ویشت استشهادي بریدونه شوي چې د کفري اېتلاف د عسکري سرچینو د معلوماتو له مخې په دې استشهادي بریدونو کې د دښمن اته سوه نهه اویا تنه وژل شوي دي. په همدې بریدونو کې پنځه بلډوزر، دوه نوي همر ډوله ټانکونه، اته ابرامز ټانګونه، دوه کوجار ټانګونه او شپږ بي ام پي ټانګونه او همداراز یو زوروال ټانګ په بشپړ ډول له منځه تللي پنځه څارګرې الوتکې هم را نسکورې شوي او درې ابرامز ټانګونه زیانمن شوي دي. د همدې بریدونو پر مهال پنځه کوجار ټانګونه، نولس همر ډوله ټانګونه او شپږ بي ایم پي ټانګونه د اسلامي خلافت مجاهدینو ته صحیح سلامت په غنیمت کې لاس ته ورغلي. د موصل په جنوب کې د حمام العلي ښارګوټي په لودیځ کې په یو ښخ کړای شوي ماین د عراقي قواوو همر ډوله موټر ویجاړ شوی دی. د تېرې ورځې په برید کې د موګادیشو ښار په توفیق سیمه کې د سومالي پولیسو د امیر مرستیال وژل شوی کوم چې په یاد برید کې مرګونه ټپي شوی و. د عین عیسی په ختیځ کې د پي کي کي دوه موټرې د اسلامي خلافت د مجاهدینو له لورې ویجاړې شوې دي. د بغداد ښار په منځ د المثنی هوایي ډګر په لویه لار د عراقي فوځ په یو همر ډوله ټانګ د مین چاودنه شوې ده چې د اور د لمبو خوراک شوی دی. رقه په شمال هیشا کلي کې د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې پېنځلس عام وګړي وژل شوي دي. دایمون سیند په ختیځ السماح ناحیې ته نږدې د یو استشهادي برید په ترڅ کې د عراقي فوځ څلور ادارادې ویجاړې شوي او پنځلس فوځیان یې وژل شوي دي. د حلب الصناعیه ښارګوټي ختیځ په ام عمد کلي کې د پي کي کي وسله والو برید پر شا تمبول شوی او پنځلس وسله وال یې د جنګ په میدان مردار جسدونه پاتې دي او یو بي ایم پي ټانک یې هم ویجاړ شوی دی. د دایمون سیند ختیځ د زرقاوي ساحې په شاوخوا کې د عراقي ځواکونو یو همرډوله ټانک ویجاړ شو. دایمون سیند جنوب ختیځ د الحضر ښار شمال د هونګارو په سیمه کې د وطني لښکریانو په پڼځای استشهادي برید شوی دی چې ګڼه مرژوګه یې ورړولې ده. د بېلجي شمال د الدوبس سیمه کې د وطني لښکریانو دوه تنه غړي په قناصو ووژل شول. د موصل جنوب ختیځ د عباس رجب په کلي باندې د اسلامي دولت د جنګیالیو له لورې د وطني لښکریانو د برید د مخنیوي په جریان کې د وطني لښکریانو دېرش تنه مړه او ټپیان شوي دي. پېنځه همره ډوله ټانکونه او یو بي ایم پي ټانک هم ویجاړ شوی دی. د موصل جنوب ختیځ د الحضر ښار شمال د امیاروک په سیمه کې، د حلب په ریف د راعي ښار په ختیځ الروضه سیمه کې د مین چاودنې د سوریي اپوزیسیون د ډلو یو زغروال ټانک ویجاړ کړی دی. د دیالي په مطیبي جا سیمه کې د عراقي فوځ یو شمېر بریدونه په شا وتمبول شول چې په ترڅ کې یې یوه جنګي الوتکه او درې همره ډوله موټران ویجاړ شول. د موصل په ختیځ الزرقاویه ناحیه کې په عراقي فوځونو دوه استشهادي بریدونه شوي چې کم نا کم دېرش تنه یې وژلي او اووه نمبر ډوله موټر یې ویجاړ کړي دي. د دیالي په بیجا سیمه کې د بریدونو د مخنیوي پر مهال اسلامي دولت وسله والو پر یو همر، یو بلډوزر او یو اندازه وسلو ولکه ټینګه کړې. درنو اورېدونکو! دا او د موصل د جګړې په اړه لنډ معلومات په دې هیله چې اطمینان مو شوی وي. د غرب په مزدورۍ بوختې رسنۍ تل دا هڅه کوي چې نړیوال کفري ایتلاف بریمن وښايي او په دې درواغو، خپلو مورال وهلو مرتدو عسکرو هم فکرو ته حوصله او مورال ورکړي او غواړي چې په داسې مایوسوونکو خبرونو د مؤمنو ولسونو حوصلې راټیټې او د اسلامي خلافت په اړه ورسره مایوسي پیدا کړي خو لله الحمد اسلامي خلافت د الله رب العزت په فضل د خپل قوي اعلام پر مټ تل د همدې بت پالو رسنیو درواغ ډېر ژر ښکاره کړي او دوی یې په کراتو کراتو رسوا او شرمنده کړي دي هغه مسلمانان چې نېټ ته لاسرسی لري هیله ده چې اسلامي خلافت سایډونو افغانستان ته ستانه شي او د موصل او نورو ښارونو د ارواپالو فتوحاتو د ویډیوګانو په لیدلو خپلې سترګې یخې کړي او تر څو د کفر د لوډسپیکرو رسنیو درواغ ورته لا څرګند او ښکاره شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشقا نوعا بالرضا مستسلما د پرونۍ بورما یعنې بوسنیا د مسلمانانو یاد دغه پیغام د غربي مداریانو د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ او جمهوریت طرفدارانو ته ډالۍ. په بوسنیا کې د سربیانو په لاس د غرب او د دجال یعنې ملل متحد تر نظارت لاندې د مسلمان وژنې شل کاله تېر شول. هغه فاجعه چې درې لکه مسلمانان یې په شهادت ورسول، پر شپېته زرو ښځو او ماشومانو جنسي تېري وشول او یونیم میلیون مسلمانان په کې مهاجر شول. ایا دا مو په یاد دي یا مو هېر شوي او یا د دغې زړه بوږنوونکې فاجعې په اړه هېڅ معلومات نه لرئ. د صلیبیانو دغه پرونۍ جګړه د وسطي قرنونو پر تګلارې روانه جګړه وه. د مسلمانانو پر محاصرې او لوږې د نړۍ د جعلي قوتونه چوپ او اروپايي بیزوګانو په مسخره امېز ډول دغې جګړې ته داخلي جګړه ویله. دغه جګړې څلور کاله دوام وکړ، صلیبیانو اته سوه جوماتونه تخریب کړل، د. سرایبو تاریخي کتابخانه وسوځول شوه، د جعلي قوتونو یعنې ملل متحد په داسې وخت کې مداخله وکړه او د مسلمانانو د ښارونو پر دروازو پېره ودرېدل چې مسلمانان محاصره او په اور کې وسوځېدل، طالبیانو په زرګونو مسلمانان په خپلو نظامي اډو کې بندیان کړل، د شکنجې او لوږې له امله به یې بدن د اسکلیټ شکل غوره کړی و، کله به چې د سربیانو له مشر نه پوښتنه وشوله چې ولې نوموړي لاین به په ځواب کې ویل چې دوی د خوګ غوښه نه خوري. هغه وخت کې د ګارډین ورځپاڼې د اولس د هغو زندانونو نقشې نشر کړلې چې پر مومنو ښځو د جنسي تېري اډي ترې جوړې شوې وې. د ګارډین ورځپاڼې د یوې کوچنۍ نجلۍ او یو کوچني هلک په هکله چې د پښو له مینځه یې وینې بهېدلې په دې عنوان چې هغه ماشومان چې جرم یې اسلام دی راپور نشر کړ خو د دوی دغه نقشې او راپورونه یوازې د دوی خپل ملت او حاکمیت ته یو زېری و نه دا چې د مظلوم د چغې آه یې تر خلکو رساوه. سربیانو د مسلمانانو رهبر د مذاکراتو لپاره دعوت کړ، د سګرېټ د څکلو بلنه یې ورکړه، بیا یې وخندل او د ده د وژلو امر یې ورکړ چې ورسره سم د سیمې پر مسلمانانو تر ټولو بد فعلونه شروع شول، تر ټولو بد کارونه د سربرنیتسا پر خلکو ترسره شول. په داسې حال کې چې هلته د ملل متحد درواغجن مدعیان په زرګونو موجود وو، دوی به له سربیانو سره یو ځای د مسلمانانو پر ښځو او ماشومانو عیش و نوش کاوه. سربیانو د سربنیتسا سیمه دوه کاله محاصره کړه او یوه لحظه یې هم پر دوی بمبار ونه دراوه. په هغه وخت کې غربیانو تصمیم ونیو چې سربرنیتسا سیمه کې د هایلین، لېوان د خلکو د حمایت لپاره سوق کړي، په داسې حال کې چې همدغو نجسو بېرته د مسلمانانو پر ضد له صربیانو سره لاس یو کړ. پر مسلمانانو به یې فشار راوړ چې وسلې پر ځمکه کېږدئ تر څو امن تر لاسه کړئ. په سیمه کې یې پخوا قلم خېل، انجمن خېل او مدني شغالان تربیه کړي وو چې د دوی د فعالیت له امله عوام تسلیم او وسله یې پر ځمکه کېښودله. د سربرنیتسا د مسلمانانو له تسلیمۍ سره سم په سیمه کې یو ځل بیا د وینو ویالې په بهېدلو شوې، د دوولس زرو ځوانانو په یوه ورځ سرونه جدا کړل، د دوی جسدونه ټوټې ټوټې کړل شول. او د دوی پر مخ صلیب رسم کړل شو، پر زرګونو مومینو پېغلو جنسي تېري وشول او په زرګونو مسلمانان ژوندي وسوځول شول. مور به صربي عسکر ته زارۍ کولې چې زما د کوچني بچي سر مه پرې کوه، خو صربي عسکر به د مور دواړه لاسونه قطع او بیا به یې د دې مظلومي ماشوم د دوی پر مخ ذبحه کړ. صربیانو به پر مومینو نجونو د تجاوز وروسته دوی نهه میاشتې زنداني کولو ورته ویل به یې چې موږ ته سوي بچیان وزېږوئ په دې سیمه کې مسلمانانو عامه وژنه څو ورځې روانه وه او دغه ښار په نولس سوه پنځه نوي کال په مکمله توګه د وحشیانو لاس ته ولوېده د مسلمانانو له عامه وژنې وروسته د صربیانو مشر رادوان کارادیو فاتحانه سیمې ته راننوت او رسماً یې اعلان وکړ چې دغه ښار به نور په صربستان پورې اړه لري موږ اوس هم درس او عبرت نه اخلو اوس هم د دوی د بشري حقوقو ډیموکراسۍ او جمهوریت پر شعارونو تېروځو د دوی ډیموکراسي او جمهوریت مو اسلامي کړ د دوی په خوښه مو له ځانونو مدني شغالان او متوسط مسلمانان جوړ کړل. زموږ دغه جنایتونه په یاد دي. زموږ د بالکان فاجعه نه ده هېره شوې. زموږ غرناطه، قبرس او اسپانیا په یاد پاتې ده. زموږ فلسطین په یاد دی او په بوسنیا کې اروپايي جنایتکارانو ته وایو چې هېڅکله به یې هېر نه کړو او هېڅکله به یې ونه بخښو. موږ به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منهج د روان ستاسې او ستاسې د لنډغرو غلامانو سرونه به په صریح حرام کار کښې واقع دي، د توحید مخنیوی کوي، د شریعت تطبیق بندوي، د کفر ملا مضبوطوي، د سلګونو کلونو د مسلمانانو د امید غوټۍ رژوي چې هغه خلافت اسلامیه دی، د مسلمانانو امید د کونډو آه او فریاد، د کونډو د سترګو د اوښکو جواب، د یتیمانو د سپېرو مخونو او وچو شونډو چمک او ځلا خلافت اسلامیه دی. د مظلومو ملتونو د کلونو کلونو تمني او ارزو د شهیدانو ارمان د زخمیانو د سوو سوو اسوېلو ځواب خلافت اسلامیه دی مه کوئ د خلافت اسلامیه په مقابل کښې مه درېږئ د مسلمانانو د امېدونو غوټۍ مه رژوئ د خپلو بدنونو څخه غړي مه غوڅوئ نور پرېږدئ چې مسلمانان په خلافت اسلامیه کښې د ارام ساه واخلي د توحید د بیرق لاندې ژوند تېر کړي له ابدي غلامۍ څخه بچ شي، نور د کفر او قطعي حرامو څخه ځانونه وباسئ، الله ته توبه وکړئ او په اخلاص سره خلافت اسلامي ته راشئ او بیعت وکړئ. او دویم مفاد د دوی دا دي څه دا کومه د ډیورنډ والا کرښه دی څه د دي قایل بغیر د آی اس آی او د پاکستاني فوج نه بلي چوکن نشته نو دا د ډیورنډ والا کرښه خرپېږي څه په دي باندې ایمان راوړل اصل کې کفر دی کفر خو خود دی څه دا د پښتو او د افغانیاتن خلاف دی څه دي دا کرښه چوک ومني نو اصل کې د اختلاف والا په دغه دوې نکتې کېدای شي نورو دغو خلکو دنیوي خواهشات د د امارت د نامه نهاد مشرانو څه د عیسی عیسی دی د دغو خواهشات او دنیوي مفاد دی خرپېږي او دویم د د ډېورنډ ولا کرښه خرپېږي او دا دواړه واجې د دي خبرې دلیل دی څه دا د عیسی عیسی دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! پام مو را ګرځوم یوې مقالې ته چې عنوان یې دی، اسلامي خلافت د نړۍ پر مسلمانانو ستر نعمت دی، په ټوله نړۍ د غمونو تور څادر خپور و، د ظلمونو د تیارو له امله ورځ تر شپې بېلول ګران شوي وو. عرب او عجم د جهالت په یوه خړ ګرداب کې ښکېل وو. ټولو ولسونو په تورو تروږمیو کې د رڼا په هیله سترګې غړولې. دا د نه رڼا نه وه او نه یې څه اثر تر سترګو کېده. ډېر خلک د ژوندون د سختو ناخوالو له امله مرګ ته سترګې په لاره وو. په ژوند کې هېڅ خواږه نه وو پاتې. ورځې او شپې د بېګا په توګه تېرېدې. د خپلوالۍ احساس او د زړه سوی له منځه تللي وو. لوڼه په ځمکه ژوندۍ منډل کېدې او اولادونه د وسلې په توګه کارول کېدل. د ژوند کوم ځانګړی هدف نه و معلوم. علم او پوهه په صفر کې ضرب وه. د لاسو جوړو شویو شکلونو بتانو عبادت کېده. په وړو وړو خبرو په زمانو زمانو جګړې او په نسبونو فخر کېده. د خلکو له خوا جوړ شوي قوانین ولسي دودونه او قومي تړې عملي کېدې. او د ولسونو لپاره هېڅ یو اسماني قانون نه و چې د عدل فیصلې پرې وکړي. غلا، سود، غصب، لوټماري او ډاکې د روزۍ ګټلو یوازینۍ لارې وې. عیاشي او غوریاني په عروج کې وه، بربنډتیا عامه وه، پرده او حیا نه وه موجوده، صداقت نه و او په همدې توګه ټوله نړۍ تورو تیارو نیولې وه. چې د مکې په ښار کې د عدل، صداقت، امانت دارۍ، دیانت دارۍ یو روښانه لمر څرک وکړ او د الله تعالی په اراده د مکې شاوخوا په دغه روښانه لمر وځلېده. د دېرش کالو په اوږدو کې د. د دېرش کالو په اوږدو کې د دغه لمر وړانګې د ځمکې زیاتو برخو ته ورسېدې، تیارې په کډه شوې او د هر چا سترګې د یوه روښانه لمر د لیدلو په هیله وغړېدې. مرئیان د مرئیتوبه ازاد شول، ټولو خلکو د یو بل حقوق وپېژندل، لوڼه د کرامت لامل وګڼل شوې، پر کشرانو د شفقت لاس راښکل شو، مشرانو ته د هغوی د مرتبې مطابق درناوی وشو، د خوښیو فضا رامنځته شوه او د غمونو او کړاوونو شېبو د پای ټکی وموند. دا لمر د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت لمر و چې د ظلم او استبداد په تورو ترږمیو کې د ځمکې مخ ته خپله رڼا راښکاره کړه. الله سبحانه وتعالی دغه رڼا په لاندې کلمو سره یاده کړې ده. په دې سره الله تعالی هغه چا ته هدایت کوي چې د سلامتیا د لارو تابعداري کوي او په دې کتاب سره یې له تیارو نه رڼا ته راوباسي او د سیده لارې لارښوونه ورته کوي. دا د قرآن او سنت او د اسلام د سپېڅلي دین رڼا وه چې د ژوند هره برخه یې روښانه کړه. مړاوې ځمکه یې یو وار بیا را تازه کړه. د جهالت ستومانه ولسونو ته یې د علم، پوهې او ثقافت ساه ور وبخښله د ژوند ټولې برخې په ځانګړیو احکامو سره روښانه کړې، د وخت ټولو حاضرینو ته یې له خپلې دغې رڼا نه برخه ورکړه او ټولو ته یې وصیت وکړ تر څو همدغه روښنايي تر وروسته راتلونکو ولسونو، غیبینو، ورسوي، خپلو ملګرو ته یې په کلکه امر وکړ چې زما له خوا نه که یو آیات در ورسېده نورو ته به یې رسوئ لکه چې فرمایي، بلغوا عنی ولو آیه. که یو آیت هم وي له ما نه یې نورو ته ورسوئ. یاد ساتئ! همدا دین دی هر حاضر کس غایب ته ور رسوي. د خپلو سنتو او تر هغه وروسته د راشده خلفاوو د سنتو او ټولو اسلامي مشرانو پر تابعدارۍ یې امر وکړ او په پوره ټینګار سره یې وفرمایل، پر خپلو ځانونو تقوا او غوږ اېښودل او د خپلو اسلامي مشرانو خبره منل لازم کړئ. اګر که پر تاسې د خلیفه له خوا نه یو حبشي غلام وټاکل شي او تاسې به له ما نه وروسته ډېر زیات اختلافات وینئ، نو د اختلافاتو په دغه زمانه کې زما د سنتو او د خلفاء راشدینو، مهدیینو، د سنتو تابعداري لازمه کړئ، په دې سنتو کلک خپل غاښونه ولګوئ او له نویو کارونو، بدعاتو، ځان وژغورئ، ځکه هر بدعت ګمراهي ده، د نبي علیه السلام او خلفای راشدینو له سنتو نه یو دا و چې په یو جماعت کې راټول شوي وو او د نظام په ساتلو کې یې د تفرقو، ډلو ټپلو، څخه کرکه لرله. نو د نظام په جوړولو کې نوی کار دا دی چې امت په ډلو ووېشل شي او له دې نه قرآن او سنت کې منع راغلې ده. د همدې مسولیت په سپارلو سره هغه له امت نه کوچ وکړ. او د دین ساتنه نورو ته رسول او د دې خدمت یې هم دوی ته وسپارل، دوی هم د یوه خلافت په ټاکلو سره د دغې ذمه وارۍ او مسولیت د ادا په لور ګړندي ګامونه پورته کړل او په خپلو هیلو کې بریالي شول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په پوره مېړانه د نبي علیه السلام ور سپارل شوی مسولیت تر خپلې وروستۍ سلګۍ سمبال کړ، د نبي صلی الله علیه وسلم ټاکل شوي پلانونه یې عملي کړل، د مرتدینو پر ضد یې جهاد اعلان کړ، او د زکات منع کوونکو سره یې جګړه پیل کړه، اسلام یې بېرته پر ټولو خلکو د یوه پیاوړي ځواک په توګه ومانه او په خپلې مړینې سره یې کار د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په غاړه کې ور واچاوه، هغه هم ښه پوره سمبال کړ. د نړۍ ګڼو هېوادونو ته د ده په زمانه کې د الله تعالی دین ورسېده او زیات پرمختګ یې وکړ، تر وروستي خلیفه همدا سلسله را وچلېده، که څه هم په منځ منځ کې فتنو هم سر راپورته کړ، خو بیا هم تر ډېرې مودې مسلمانانو د خپل دین اصلي تصور نه و بدل کړی، ځکه نو په بریالي توګه په خپل موقف چلېدل او روان وو. کله چې د خلافتونو مضبوطه ماڼۍ وړنګېده او پر ځای یې ملوکیتونه یعنې شاهي نظامونه پیل شول، د اسلامي امت دبدبه کمزوري او له عروج یعنې لوړتیا څخه یې زوال ته مخه کړه. بیا د دیموکراسۍ او نورو غربي نظامونو په رامنځته کېدو سره یوازې اسلامي نظامونه نه بلکې ټول اسلامي افکار له خطر سره مخ شول، د ښو مسلمانانو فکرونه تخریب شول، له الله سره د خلکو تړاو ورک شو، اسلام یوازې د محراب او منبر تر بریده محدود دین وبلل شو. د مسلمانۍ د درندو وعدو باوجود ډېرو خلکو اسلامي نظام وحشت، ارتجاع، بنسټپالنه، بنیادګرایي، تروریزم، ترهګري، دهشتګردي، شر و فساد، بې مصلحته له وخت سره ټکر او بالاخره نه تطبیقېدونکی نظام وباله او په همدې سره یې خپل ځان د اسلام له دایرې نه بېرون کړ، سره له دې چې په غټه خوله د اسلام دعوهګیر هم دي. دیموکراتانو او د شاهي نظامونو حاکمانو د اسلامي امت افکار دومره خراب کړل چې یو څو غربي هېوادونه یې ورته د یوه برحق معبود خدای په توګه وروپېژندل، د ملال متحد په نامه د څو کفري هېوادونو هره خبره یې د یوه الهي فرمان سره مرادفه وګڼله او د ځان لپاره یې د یوه مشروع قانون په توګه واجب العمل وګرځوله. په ډېر اطمینان سره د خپلو ویناوو په اوږدو کې کله د ملګرو ملتونو نړېواله اعلامیه او د هغې کفري مادې د دلیل په توګه وړاندې کوي او کله د بشر د حقوقو نړیوال قانون او د هغه کفري مادې تر دې چې د اسلامي نړۍ د دولتونو د راجوړولو څخه واخله تر مذهبي چارو او مدني قوانینو پورې خپل واګې د امریکې، فرانسې، برتانیې، جرمنې او جاپان په لاس کې ورکړل. غربي میډیا د مسلمانانو روحیه ور خرابه کړه او پر دوی داسې تلبیس ګډوډي راوسته چې چې کفر او اسلام یې ورته یو مساوي کړل. آن تر دې چې په ډېرو مسئلو کې د یهودو کچر اوباما او د هغه ډله ائمة الکفر د ستر مفتي په توګه ومنل. که د یوې موضوع په اړه همدغو د کفر امامانو د حلالولو فتوا ورکړه، ټول به یې په تعقیب هماغه فتوا ورکوي او که یو کار یې وحشت وباله، دوی ورته په وازه خوله وحشت وايي، سره له دې چې دا به وحشت نه بلکې د اسلام له سپېڅلو احکامو څخه به وي. د حلالولو او حرامولو واک د همدغو څو کافرو لاس ته ورغی. د اسلام ویش همدوی کوي، یو یې معتدل، منځګړی او بل یې متشدد، توندلاری او سختدریځ اسلام بولي. دا ټول کارونه د ناکاره حاکمانو، دموکراتیکو او شاهي حکومتونو، طاغوت د پرېکړو، سازشونو او او د بدمرغه درباري ملایانو د تحریفاتو او تلبیس پایله ده. په داسې حالاتو کې الله سبحانه وتعالی د عراق پر ځمکه یو وار بیا د خلافت روښانه لمر وځلاوه. الله تعالی دغه ځمکه د یوه مسلمان، عاقل، بالغ، عادل، عالم، مجاهد، د الله د شرع نافذوونکي، قریشي، د محمد صلی الله علیه وسلم، فاطمې او علي رضي الله تعالی عنهما لمسی ابوبکر ابراهیم البغدادي القریشي حفظه الله ورعا په واک کې ورکړه. د امت مسلمه ټول جهادي او دعوتي جماعتونه ورسره یو شول، په لاس لاندې ځمکه یې د الله تعالی احکام او د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې را ژوندۍ کړې، د اسلام دښمنانو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ، د امت ستر مقاصد یې ور پوره کړل، د ټولې نړۍ د مسلمانانو هیلې یې را ژوندۍ کړې، کفار یې مایوسه او له سختې وېرې سره مخ کړل. د نړۍ مسلمانان یې سره راټول کړل، جماعتونه او تنظیمونه یې ختم کړل، د ټولې نړۍ کفارو ته یې اخطار ورکړ او ټولو مسلمانانو ته یې د همغږۍ بلنه ورکړه، په همدې سره یو وار بیا په ټوله اسلامي دنیا کې د عدل او انصاف لمر وځلېده، یو ځل بیا د نبوت پر منهج ولاړ نظام رامنځته شو، د ستړي امت ستړو هیلو دمه ومونده، د ټولې نړۍ کافر د رعب او وېرې له امله په لړزان شول، د بې دینۍ ښاپېرک د ځان لپاره د داسې تیارې په لټه کې شو چې ساعت یې په کې تېر شي او د اسلامي خلافت ځلانده لمر وړانګې سترګې ور ړندې نه کړي. د دغه لمر وړانګې تر خراسانه را ورسېدې، د خراسان مجاهدینو ورسره بیعت وکړ او لا هم د بیعت لړۍ ښه ګړندۍ روانه ده. له دې امله موږ هم له نوموړي سره د اسلامي نظام په تطبیق کې، په بیعت مکلف یو او باید بیعت ورسره وکړو. په همدې لړ کې د خراسان اوسېدونکو ټولو جهادي حرکتونو باندې غږ کوم او بلنه ورکوم چې راځئ! یو ځل بیا هغه وخت راغلی چې اسلامي امت د دښمن له غلامۍ څخه آزاد شي او د یوه شرعي نبوي بیرغ لاندې د خپل شریعت په نفاذ سره خپلې سترګې یخې کړي.